دا به تاسو ته پېښور ښار کې ډوري کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کې سټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي ټلیفون نمبر دی 255 29 12 او ټول امت ته خطاب کوي فرمایي چې کنتم خیر امه اخرجت للناس تاسو یو بهترین امت یې چې تاسو پیدا شوی دی د پاره یې چې تاسو کار به سوي تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر امر بکوي خلق ته په نیکای باندې او منی کوي به خلق د بدو کارونو نه د ټول امت محمدي صلی الله علیه وسلم پیشا او کار چې ده هغه بدایي د دنیا د روزګار نه سیوا چې ځان ته رزق حلال په وګټي داغه نه سیوا به نور کار نه لوی کار به دایي چې تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر عزیزانو بیا په دې کې به ډېر مشکلات راځي رنگ رنگ تکلیفات به پکې راځي ځکه چې دا خو د یو لک سلوري زره پیغمبرانو مشن دی کړ نو د آدم علیه السلام نواله تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې هر یو پیغمبر ته په دعوت د دین کې څومره مشکلات سامنے شوه اوس تبه څه چل کوي تبا دا کې چې دعوت ورکی چاته او هغه درته کنځلې وکړي نو ته به د هغه کنځلو په بدل کې ورته دعا کوې دعوت ورکی چاته او هغه در باندې گزار وکي نو ته به هغه گزار په بدل کې ورته دعا کوي ستا مشن بدای ځکه چې پیغمبري مشن دغه او رجوع به کم نه او بدل کې به کوله دعا اوس تاسو وایي په ایمان کې موږ به داسې وکړو موږ به داسې وکړو یو سره کنځلې وکړي او د هغې په بدل کې موږ ورته دعا وکړو نو چې د کنځلو بدل کې د دعا ونه کړه نو بیا ته امتی محمدی کې نه اسه او کدی ګرځا را ګرځا فعل امر ما تاسو ته ارز کړم چې تبلیغی مشن باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم طائف ته تلل نو طائف خلکو ماشومان ته ویل چې ولې په کانو دالې ونه ای چې په کان وښته د پنه مبارکه دړینو ډکه شو جبرائیل راغی چې دا طائف ته په بل وړم نو دلا شچت کو یا الله اهل طائف په ما د کان بارانو کو خدا د دې بدل کې ته د رحمت بارانو کا از تاسو ټول بزرګان ناش یی د خپل غریوان کې وګورو زین ګور نن د وشو نو چې د شي موږ چاري کوم نه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنډې لاندې په قیامت کې دوه درې دوه تمامه کاوه دا موږ مليان چې په ایمان درته هم چې تاسو دوکا کې ساتو دوکا کې ساتو موږ یو چې کله ته پرو باندې د پخړې یو جماعت ته وروړي جنت کغه خبره جنت الفردوس خیال دراوه کاختر کې وسر ساړه واچولا جنت فردوس جنت فردوس ته وګوره د دې خر مخ ته وګوره جنت الفردوس د تور شکلونه جوړول غواړي وجاهت جوړول غواړي ایمان جوړول غواړي یو سړي په سکو والے او تک په ګولۍ ویشته شي دومره وخت وي او تاغه د سوق په بدل کې ورته دعا وکړي ایمان دې ته مونږ ایمان نه کوي لکه زمون دا ایمان د سلیکشن را روان دی صاحب هر یو وایي چې او زه هلې هلې ما زما د چاټۍ شملې ډېرې خوږې زما ورونو ملیان به پکې ودرېږي چې ورونو په دې ملک کې به اسلام زه راولم اسلام راوستو ته ګوره او مونږ ته ګوره زمونږ د لاسه خو د اسلام بیړه تباه شوه من خو اسلام اسلام خدا قرآن دی اسلام خدا حدیث دی اسلام خدا غدین دی دا قرآن او دا غدین نن من دنا اهل پسریخه وی کنه دا قرآن من دا دیری تیوشو او د دبلبي زوی په کټ کې پروت او موږ ورته لاندې قرآن ګرځو د فرض او له واجب او له سنت او له مستحب او له منظوراتو بلکې جميع حقوق چې بار تعالی چې لازم شوي په ذمه د دې حاضر متوفا باندې د حين تر بلوغ او د وخت تر مرګ پورې خایي نشانه د مسلمان سره چې اکثر به ادا کړي او بعضې به ورځې فوت شوي ته په ایمان وایه چې یو د سړی زما په مخ کې وړوکی لوی شوی او ما سره په جماعت کې نه لیدلی او زه د هغه کټ سره ناست یم او زه وایم چې اکثر به ادا کړي او بعضې به ورګري فوت شوي نو زه لعنتي نه که نه چې کوم مړه په کټ کې تاسو د کلو خلک ټول واورئ چې دا په کټ کې پروت دی د خانه خراب بچو په ټول زندګۍ کې خدای ته سجده نه لګولې او دا هغه کلی امام اول چې دا متوفا چې دی اکثر احکام به دا ادا کوي او باندې به ورګري فوت شي نو دا دروغ وي که نه دا دروغ څه لپاره وي چې قران لاندې د پیسو غوټه پرته وي نو دا خدای به د دې مړي نمخ کې ما نشي کنه بني چې دا دروغ وایم یو زما ځانو دروغ نه وایم دا وایا چې یا الله ټول لره تا نه باغی تیر کړي ستا په در کې د هیڅ کمی نشته خدای معافي ورته دا څه وایي کور به وران شو نن منګه سهال بیا په دې ملک کې جوړ د دې ملک د اسلام ته قداران ګرځي لګیا دي صاحبہ ګډ جوړونه کوي مال بدوم رسی کرا کې او مال بدوم را کې او مال بدوم را کې او دا د شاخه تاخه زامن د ګورې بیا په دې سرکونو دي خلکو لګړي دا څه خلق دی دا څه وطن دی خدای چې څه کوي دوی سره نن سره چې څه کېږي پرون په دې کوڅو کې سړی ګرځېدو په کورونو باندې د ټیکس فارمونه ورسره وو په یو یو کور باندې اتا ته زرا شپږ شپږ زرا روپۍ ټیکس نو حکمران طبقه الله ستا سورمیګونه مات کا اورمیګ مات شه دین هم پر سره وګرځول چې په دې مالک کم کور چتا او د شپنی تیر کړی بچو چرته نهر نه دا سروي په ملک کې ونشوه که په یو مالت کې یو کور اوږې شپه تېره کړه الله به په دا ټول مالت جهنم ته لېږي ټول مالت به په جهنم ته ځي ما خو تاسو ته دغه کول ویلي چې وروره په دې منځونو منځونو نه کېږي دا ټیټ پاس ورزش خور سره کوي نو څه شو ده لاندې څنګه دې پاک شو مخلاص دې مو دې پاک شو ټیټ پاس شو ورزش دې نشي یعنی نو څه شو ده په دوبره دلی ته هغه راشي په جماعت کې وي او مخلاص پکې وي ټیټ پاس شو ورزش وکړي موږ دې ته موږ دې ته وایي چې کوم ټکی قران ویلې ده په دې د مزګزار ډیره خفه خفه کیږي معنا چې زموږ د دوبرې نوم ولې علي ته دوبرې نوم نه په دغه ځای کې دغه دغه کې کنه کې نوم دې ته وي نو ټول موضوع نشته نو دروغ وي ان الصلاه مونږ چې دا سړی د ګناهونو نه بچ کی پاکی کی من منظم کو پردے مانم خرو پردے حکم خرو جنوزم وائی پردي کورونه ورانو دا زموږ موږ دی لباس کې حرام اغوستی دی دا دا موږ دی د کور نظام دی ټول مردار دی دا موږ دی یا دا روزه ده کلیر کټ د خدای حکم دی ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر مونږ داري ګنا نه سړی بچ کی تو خپه نشي منځونه هم کوي او ګیرې هم کلوي دې مسله پوهېږئ په دا ګیره کې پرې دی دا ګیره خرېلی چې زمون غوندې ګیره پرې نه دی خدای ته وګوره قسم ګیره پرې دی ټیک ده که زمون غوندې پرې دی کنه نه دی نه د سپیلا قائم شي چې خزه ځان تر په ډګ ډګي ګرځي ګیره والا دا څنګه ګیره کله کو شیشه کې دا څه وکړه او وی چې خو زه خو ډیر خسته شوم په ټکی کافر شو زکه چې ګیره کلول حرام دي او تا حرام ته حلال وي نو حرام ته حلال ویل باندې سړی کافر شي عالم را نو د دې وجنا عزیزانو نن ټول ملک د الله په عظیم قهر گرفتار دی ټول ملک زه د حکومت ته وایم د کور ځمکه ما غشته ده په بیا جوړ کړی ما دی غریب سره دا سره یو قدم ملک چې په دې ملک کې نن د دوه کالو ماشومان خپل خپل خپل په دې سره کونو دکانونو کې ګرځي او کاغذونه ټولوي او یو یو روپۍ خیر غواړي د دوه دوه کالو ماشومان نن دا پښتنه چا وکړه یعنی په دې ملک به په دې قهر سره اخته د شاهان ورشه مف بنگلا مف نوکر مف بجلی مف ټلیفون مف سوی ګیس مف خزه مف هر شی به ته مف مفتی او غریب سره به په یو کور کې مف نوسی دا هیڅ حکومت نه کوي ورته ورمېږه مات شه ورمېږه مات شه په دې علاقه کې دا سر یو کوي چې یو کور چرته او د شپه تیر نه کی یو سړی چرته خپل له ونه ګرځي دا سر یو کا نن د ټیکسونو سر وکیږي ها د شاهانو اخراجات ختم کا ته وګوره چې دا ملک د اسمان غوندې چلیږي که نه چلیږي نن په یو یو په یو یو ستاره ګریډ افسر باندې او اتاره ګریډ افسر باندې لس لکه روپۍ د حکومت خرچ دی ستارہ و اٹھارہ گریڈ بان بیس بائیس ہولا پری دا دری شفت پر گارتونا ولاری او زبی د بجلی بل بل ختم نه چې د سوی ګیس ور پسې راشي د سوی ګیس لا ختم نه چې ور پسې د بندو راشي د بندو لا ختم نه جوړ پسې ټلیفون راځي د ټول میاش دا د خدای په قهر په دا قوم مخته په قهر خدای چې د شاهانو دینونه د پیسو نه د غریبانو مفت وای دا څه ده کنه دا په کار کاو چې د غریبانو مفت وګورئ ریکارډ د جماعت ار یو جماعت باندې بمبا انګريزانو فری کړی و د انګريزانو زمانه نه والا درې سو کال وشو چې د جماعت د بمبي فیس نشتا پاکستان شریف چې پکې راغی په جماعت یې اتا تزرا او لس لس زرا بلونه راوړي نو پکار دی چې انګريز د جمعه دمبه فری کړی و نو پکار دی چې تا د جمعه بجلی فری کړی دا کنه ده نو جمعه بجلی فری کول خو لا څه کې جمعه تونه ورانول شروع کړ ولی اودلته پارک جوړی زنانه او ته تکلیفی ای پروردگار د پاکستان په زنانه او د چرګو مرغ راولا دوغکه پراشه چې یو پاتې نشي پاکستان زنانه دا رړې ګډې ومبر سره میخي دوی خو د ملک بیړه تباہ کړه اوس دغه ملک لبا بیا دا ټول ملک ګډیږي چې هله صوبایي الیکشن ته او قومي الیکشن هله صوبایي الیکشن ته او قومي الیکشن ته بیا به ګډیږي ورکشي خو هم ورکه چې ورکشي چې آسماني سیلاب کې راشي چې دا ټول ملک اوچت کې په سمندر کې وایي تاسو اول عزیزانو د خپل زمانه ته وګورئ تقریبا ټول پاکستان 99 فیصد په سلو کې یو کم سل خزی او نر واړه او زاړه په ډنتوب او کنجرتوب کې اخته دي نو ما تاسو تدارس کړو چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر خو بکې په درې قسمه یا به پلاس نسی او منی کې به یا به ورتا په جبه و او یا به ورتا په ځړ کې قصد کې تعلقات به ور سره پرې دا نشم چې د چا د زندګۍ نه وو عزیزانو هغه بیا مسلمان هم نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول کائنات کې مبلغ اعلی دا غنه او چت بل څوک نو هغه چې دا الله نظام کوم د دنیا هر ګړتا انس جن تا رسول دی داسې بیا چا نه دی کړی د هغه نه وروسته بیا صحابه وو چې کوم خواري او کم محنت د دنیا هر ګوټ ته حتی کې دا کابل صحابه د کابل تراغلی دي د دین په مشن باندې او په دې کابل کې بیا شهیدان شوي دي فلحال په پیمنار مقبره کې د صحابه قبرونه دي او هغه صحابه چې کوم د دین په مشن باندې د عربو نه راغلي هغه ثابت پراته دي اس بی دینی نشتا داسی چاگا دے قوم اونکڑا چې لک په خېټه نور دی او د خدای نه باغی دی لک په خېټه نور دی او د خدای نه باغی دی نو زما عزیزانو دا الله قهر چې دی او عذاب چې دی هغه بالکل تیار ولاړ دی نن دی او که سبا دی تاسو به وګورئ چې داسې قسم عذاب به د اسمان نه راشي چې دا ملک به په بل واړی بیا بجاری اس په پلاس نه ده حکمران طبقه د ملک چدا اغي چې څومره د الله د دین نه بغاوت ته دا غي انتها په وشو د حکمران طبقه په ځړ کې بالکل د الله د مخلوق درد نشته بالکل نن تاسو وګورئ ما تاسو ته ویلي چې یو شاهان دی په پاکستان کې او یو غریبان دی د شاهانو ارس مفتی ارس بجلی مفتا سوی گیس مفتی بمبو مفتی اوړه مفتی چینی مفتا چای مفتی غوخه مفتا سبزی مفتا ارس او د غریبانو ماشومان بوجه شا تاچونی د درو سلورو کالو ماشومان او په سرکونو ګرځي او کاغذونه ټولوي او خپل مختی په دې ګرمای کې په دې سره کوم ګرځي تدې پښتنه به الله چا نه کوي چا نه دی نن غریب د بجلی د پټی لاندې نشي کېناسته کاغلام لا به چرته کوله ناغان میټر ولا بار کړی پښتنو ولا ګوډي چې غلاو نکي دغه میټر خدا شاهان د بنگلون بار لګوي او دلته وسیله وایي هغه ورځ یو دفتر ته تلو یو کمرې ته ورننه وتم نو هغه دلی را ته وی چې صاحب خونشته اسلام آباد ته تللی دی مالخا په کمره کې ایر کنډیشن لګېدل او پکې هم پکې لګېدل او غریب که پکی لاندې کېناسته او د بجلی بل ورپسې دوه زره او درې زره راغی او دفتر ته ورغلی وایي خط یې کړی دی که دا نه شي کېدی دا نه شي کمی دی که افسر له ور نه نه نه نه خط یې کړی دی د دفترونو اخراجات مفت د بنگلو اخراجات مفت د خلو شاپنګونه مفت او غریب به دې پکیلا مې نشي چرته به تشویجه پروتون نشي په خول د بمبي او د بندس کې چې څوک لږ غوړ دی د ځان طلاق بچي په علاقه کې یو خان دی او نواب دی هغه له د بندي دین والا نږدې نه ورځي د سور بچي او غریب له دین ورځي چې دا دین نه دا کټ نه ګوزي وردا بنده درنه کټ کوم یک دفعه دنګالی کا ورته به ټول ورځ بیا خوشحالي کوه مزه کوه هر یو تندر چې دی د غریب په سر راپري خدا غریب دی الله دې په غټي په مرض مردار وایانی امين اوه نه نه ټول جماعت دی وایي چې زوی لري کېږي دا غریب اوس بیا وګوري الیکشن راغی او مغه زړه بیا را پاسي څوک باوازي کی زما پښتنو ورو زباله پاران کینم چې پښتون له حق وګټم بجدیګر ملا برا پاتې دي ورو اسلام په خطر کې دی را پاسي تاسو به سره کولت رنگ ور کوي او سرک تبروي جل اسلام په خطر کې دا بنیاد باسا د خدای په قهر واوړي د سړی ځامن شي د سړي ځامن شي بیړه مرکش پنځوس کال خو دې خلکو تاسو دوکه کوي کړ په دې پنځوس کال کې دا قوم د سړي ځای نشو پنځوس کال کې عزیزانا کدا سے راضی کہ حضرت عمر قسم ہوئی کہ زما دې د خدای په ذات قسمی کده دریای دجله په غاړه یو سپور د تند مرشم الله د تپوس زمانہ کوي سپه نن په من کې در پورې دیوال په دیوال غریب زتن دی او د لوګي مړ کیږي تاسو څوک نه نو عزیزان اوس نشتا انتظار د اسمان کوي د اچانک اسمان ټوکړه کېدو او پزمه قدر غورځېدو د دې انتظار کوو خبره بالکل انتهایی پلیټ فارم باندې دې ته ولاړه ده ځکه چې مونږه هغه سټیج ته ورسېدو چې دوی به مخکې څه نشته دا زمون ظاهري شان او شوکت چې دی دا هیڅ شی نه هیڅ نه څو پورې چې په اندرون کې درد نه پیدا پزړه کې درد نه پیدا ترغه پورې په ظاهر لګیا وسک یو سړی مان ته پوسو کو چې زما کور دی او یو دم یې لمه په کاري ورکړې ده په دې خو زنه ګناګارې ده ما ورته چې اډم څه کوي ورې غړي دي بس غزلې مزلې وي مال چې تا دمي لا کور په کاري ور کړو دې نو سیم دمي زور ته اصلي تا کور ورکړی دی چې ستا په کور کې د ګډن او ګډنتوب تربیت کی که چا خپل جایداد د ګناه کارونو لا ورکړی وي الله به د هغې هم تپوس کوي رواني مال سوکم مال ورشه د دې علاقې چې څوک بادشاہ دی هغه ته ورشه د دې علاقې مشران ډیر دی هغه ته ورشه د ویډیو جنون ولا ځوان نن په دې دکانونو کې چې کوم حال جوړ دی پناه په خدای ده یو درته سوړ دا سوق دی من وایو کنه نو عزیزانو خیال کوي ګوره تبا کېږي غر کېږي هیڅ پاتې نشو په پاکستان کې والله العظیم کله پیر پاتې شو نمیا پاتې شو نه غنجی پاتې شو نه مولا پاتې شو مولا له جوار شي بس ګورشته او نشته او الواشته او نشته او کیشته او نشته د جمعې په شپه لاسو چتول شته او نشته ته په دې قهر اخته زړم پسکیم په کور کې ساتلی او لا سچت کې ولا ما خام دې ادمری اروا راغلی په دیوال ناشته د لاس کې چت ادمری اروا راغلی دا په را خصو و موږ دې خپل لمه داسې غړي وړي راځي د مری اروا راغلی په دیوال ناشته چې دا د خوروا باندې لا سچت کې نو د مری اروا غا خوروا والی او لاړ شي ته د سړي ځامن خزل عمر د خدای په قهر اخته د جماعتونو کې کله خیالو کوي تبلیغ ولا وایي چې ورونو کې نه د دنیا څو خبرې بکی نو خیر بعض تبلیغیان هم دا سړي چې د خلکو له د تبلیغ نه تور کړي دي پوه شو ان په خپل نه الا پزړ کې ټګ د پاسه برګ په خپل نه الا پزړ کې ټګ د پاسه برګ په خپل خندا پزړ بې ایمان مسلمان ولې دا خزه چې په زر زر روپۍ بوې کټ جوړي په صدر کې دا زما خبرې ووري نو بجلی ګر مولا ایران کالج کې سبق وای او کور کې کینی دی او کور کې ویخیار دی او کور کې کور کې میټی نه کور کې مستا خزه ده دمر راشه زما کور وګوره زما لور وګوره کتل جماعت کې ما لور کې نه ني دا ګیره به د سپټو متیازو کلو که زما کور ته ټلویزیون په غلطه هم رانه نه وته دا ګیره به د سپټو متیازو کلو که زما کور کې ټلیفون نن دا اولیاء په کور کې ټلیفونونه دي سړی نه یې ښځه یې چت کړي بیا نه تاسو څوک خبرې کوئ ځکه نه دي د اولیاو په کور کې ټلیفون ریډیو وی سی آر ټلویزیون دا کمپیوټر د ایرا منډه دم خانه ده چې د چا په کور کې نن کوم لباس چې پتوي او په دې نت ورک باندې خځې په کور کې وګوري سباله ګوره په دې سرک هغه لباس یې ټولې روان ناس تباش وایي غرق شوي خدای ته وګوره او بیا مالدار خودی تبا دا غریبان کنن مالدار کې دا د باغون نه لوی آرامیانی نو دو وجه نه عزیزان تبا کېږي غرق کېږي حکومت ته پروردگار د دې کور د میردین جماعت کی خدای دې هلاک کی خدای دې داسې نظام په پا پاکستان راولي لکه په کابل کې د مولانا عمر نظام ته راغلی تاسو کته چا پرې خو هغه امریکا ان شاء الله د هلاکت په پلیټ فارم ولاړه ده نن امریکایان لګیا دي په زرګونو مسلمانېږي دا درته پته ده په زرګونو مسلمانېږي چې هو دا خو معامله بله ده څوک ولا خدای راوړي نن د امریکې غرور الله په کابل کې مات کو زه په جیل کې وم حکومت برا پسې کوششونه کول چې روزه ما بین والله کې دروزه نیومم والے اروپور جیل نه برا پسې گورنر ټلیفون کول چې روزه ما بین لوزم نه د مولا سړي د بار نه په جیل کې عزت دی ته پوښو پرانه چې الله پاک سره ولا ساتل دی الله باغ او جیل ته بوزي چې کوم به مولا نو به برابر شي هغه به جیل ته بوزي که خدای ته منځوري تاسو پوښو نو دوه جنا ځانو د زړه تعلق خدا سره پیدا کړئ وخت ډیر لنډ دی او وخت ډیر کم دی دا الله قهر بالکل په سر ولاړ دی کلک کې به در باندې تیار شي او اوس به نه وي او د تېښت لار به نه وي تبا کېږئ دا د غټان هم واوري او دا د غریبانو موري په دوه پنځوس کاله کې د پاکستان د حکمران طبقه انجام تاسو ولیدو او مشرف دین په دې نه غایره کیږي کم خدای چې تر ضیاءالله کا تر بوټو تر نواز شریف او بینظیر پورې ټول د ملک نه در په در خاورې په سر کولې شو هغه خدای تان کولې شو در پیدا کا په مړه کې او د خدای یره پیدا کا او د صحیح اسلام نفاس په دې ملک راولا کې بیا به تم جاړې او اس په پلاس نه دروي عزیزان نن د مسلمان زندگی وګوره ا د الله نه بغاوت ته دا غي ژوند د الله نه بغاوت ته د خزو ژوند د الله نه بغاوت ته د زامن ژوند د الله نه بغاوت ته د کور ماحول ټول چې دی ا د الله نه بغاوت ته اکل دم توب او کنجر توب دی چې په ملک کې سر روچت کی او اول خلو ورته مسلمان واده کړي اول یو دمتو براوته کیبل نیټ ورک نه کس بلا ده قسم په خدای چې او کو تګون په کور کې ولګو نهر ټلویزیون خو عام شو دی او خو چې چابره خرڅي هغه دله کرم ټلویزیون چابره چې ګرځي هغه دبلدین زه کرم ټلویزیون کله کله ما ته وایي یو سړی دی چپړاسی دی دوه نیم زره تنخواه یې هغه ما ته وایي چې په ټي وي کې خو داسې وي تا کار ټي وي شته څه له ما اغوستی دی ما په څو دی اغوستی دی دا په یولس زره رنګین ټي وي بس یو ناشوړه ته خولې ته راله خو هغه ته مې وویل او تاسو ته په منبر نه شم ټلویزیون خو عام شی دی بزرګانو کار دی بزرګانو کار مليانو کار دی اخو عام شی او په ټلویزیون څه شي تاسو د اخبارونو کې زمون دا پاڼه وګورئ که خدای دې حالات کې چې حالات شي د ذلیل بچیانو د دغو فوټوان ټول ملک ته شایع کولو څه ضرورت دی دا وخت به داسې اچولي خپل به څنګه کړی او په غاښونو به رګمال مګلې یو الکان به ټول ورځ دغه کنجری ګوري اخو عام شو اوس هغه وخت به ته پزان راولي چې خزه په کور کې په زور نه ګرځي چې د پړو आवाज پر دې سره د دیوال نه بار وانه وي اوس دا خبره چاته کې خدای په جندلی وي الله در باندې فباء بغضب على غضب وللکافرین عذاب مهین د يهودو کار در سره شوی د يهودو کار او يهودو به ار ورځ نوې نوې عذاب نازلې دو نن به چې کوم عذاب راغی اخوند لا د خلې نه تلې نو سبب ته بل عذاب راغی بل بچراغ بل ورځ به بل عذاب را د يهودو عذاب نن دا کوکا کوله او پیپسیانی چې دي مونږ ته اوس پته ولګي دا چې دا د يهودو کپنای دي او په ټول پاکستان کې نن د کوکا کوله او پیپسی څه پوزیشن دی د دې تمام حاصلات عربونه روپه يهودو ته ځي او يهود په بیا فلسطینیان وجني یعنی دا داسې ذلیل ملک دی داسې ذلیل ملک چې تر اوسه پورې شربت قدر نشي جوړولی هغه په خزو يهوديان چې یو دا وی نه وروړي او په خپل ملک دغه کوي شربت کړي پرون یو لګره نمبر می کړی دی په کالج کې داخله را ترنګ لګي دا کالجونه د خدای د صفای حسینه میټاو د صفای حسینه په دې دوه پنځوس کاله کې دې کالجونو یو کوکا کولا جوړولو والا پیدا نه کو یو سیکل جوړولو والا پیدا نه کو نمبرې کمی کالج کې ساينس کې داخله تک پس څه پوهیږي د کچنې بچیا په ساينس خو هغه خلک پوهېږي چې هغه نن د نور مرونه دي چې هغه امریکایان دي په ساينس خو هغوی پوهېږي چې راځي او در کې ګوتې وایي ستا په وطن کې راځي او د قران عاملین او د قران عمل کوونکي درته وجني په ساينس هغه پوي نن ستا په ملک سال دی تا سره نور څه شي نشته د الله قهر او د غریب احواله او چې ورځ تیریږي بجلی ګرانه دومره ګرانه پټرول دومره ګران شو سی ګیس دومره ګران شو پروردګارم هلاک ته چې هلاک شي امیدونه مات شه چې مات شي غریب سره به پټی لاندې ملکی غریب سره به په کور کې چرته پټی لاندې ملکی غریب سره به چرته به جوار روټان په سوی ګیس نه پخی موټر مفت نوکران مفت چاکران مفت لګواران مفت د شاهانو عرش مفت او غریب باندې بجلی ګرانه شوه بجلی ګرانه او دلته راله صاحب کچا بغلام لا کولا میټرې تر وېستې پستمه ولګولې خیر په کوم ملک کې چې د ظلم دا حالي او د زیاتو دا حالي هغه ملک به ښه ورځ وګوري هغه ملک به خدای پرېږدي د یو یو معتبر او فرعون اورمیږ به درته مات کړی خیر د یو یو فرعون او مرونیږ چا چا چې دروغ ویلي دي په دې ملک کې الله په اسمان کې تیکا کړی دي الله په تخته دار خېجولې دي الله خړېلي رېګمال کړی د وطن نور کړی دي یو یو انجام بدر ته خیر نن غریب سره یو پکینان د ناشته جرأت هم نشي کول چپړاسیان دا چې دوی الیکشن کوي او دومره چپړاسیانو باسي د ملک په خزانه بوج دی نو د چپړاسي دوه زره روپۍ تنخوا او اته یې سوه روپۍ ته ګول راشي نو دا به څه کوي دا به څه کوي بیا او پاسې جنو کروڑم دا غریبانو باندې د چا چې لکونه روپۍ آمدن ده آیا جنو کرو او باسا دو لکه چپلاسیان ته مو باسا دغه نه عزیزانو انتها ده د هر ظلم او د هر زیاتی بیا پاکستان قوم چونکه ظالم دی خدای نه باغی دی الله پاک بچر ورته خورز مخه چر مړی وګوره او وجونه وګوره د الله نه د بغاوت ابل اوري د یو شیعه د لور واده شوی هغه شیعه کرور پتی دی کرور پتی عرب پتی دی په وینځلو جامو کې بورکا ورپسر کړه او شنی چنګ جنګ لور نه کړی او جنکه ور سره کړی او جنگ سره کړی چې دا بوزي دي کنه شیا ولی الک وې د بیبي فاطمه داسې نکاح شوه نن د خپل خزو ته مو ګورل او ځان ته مو ګورل هغه ور دی راغه او میری تیدا یاو کې کرم ملکه کرنه دغه لور د خدای پاک په تختش مردار کا جهیز منګا نور ویون جهیز نشته دا زړی پسکای چې مون ساتلی دی په کورونو کې دا زړی چې څومره ډمو زما مخ کې خور ما دیګر تیریږي کنه او د جهاد اعلان مو کړو زما په خدای قسم دی چې د بدر غوندې لکونه او زرګونه ملایکې درته د اسمان نه راشي څه چې کېږي موږ سره دا زموږ د عمل نتیجه ده دا زمون د عمل نتیجه ده معجزان پاتې د زړه د خوږې دو څوک نه دي اول په دې ټول ملک یو ګوره دا څه سړی او حیا چې سړی ورشي او روحاني تسکین ورته وشي هر چا ته چې ورشي ګڼکپ دی خبره دا ده عزیزانو چې د خدای په دې قران عمل وکړي د خپل کور نه شروع وکړي او کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر او چې بیا دې چا خبره نه منله پلاس یې نسا چې پلاس نه په جبه وایا چې په جبه نه قطع تعلق ور سره وکړي زه د چا مړی تلار نشم ته زما مړی ته به نه راځي کنه نه دې راځي کنه ایا مړ شو واقف ارامي باندې مړو نو ما ته سوال جواب کړو ګلانم نو ازوی ما ته وی ته قرآن اوري من بم داستا مړي ته راځي مال خدای دې مرا ولا کته دې ما مړي تراغه والله چې په دوزخ کې دې ما مړي دا د سور بچو چې کوم جنازې تلار شي امره خدای نه بخي دی خو ګورئ مړی چې خخیږي هغه ځای کې به بېدینه سړی نه پرېږدي ولې مسلمان چې خخیږي په هغه رحمت ولېږي او چې کافر او بېدینه ولاړي رحمت نه ولېږي زما په دې خبرو پوهېږئ که تسرو رحمت نه وريږي بیا نو دا بيدونه چې کومې جنازې ته لاړ شي دا غمل رحمت بن شي او زما خپل عقیده من لمبوي خلقا ومن خخوي خلقا د سپو خېټه او د بيدونو ولاړ زما په قبر زما جنت قبر به ما د پاره دوزخ دی اوس خلک دې ته خوشالي پلانې چې موږ یې نه داسې ډېر خلک چې زیدن اوس په اسلام کې دا شته چې ډېر خلک جنازې ته راغواړه دا شته ويکره اعلام الميت في الاسواق والمحلات د مړي اعلان پر لوسپیکر باندې په بازارونو او په محلو کې دا حرام دي دومره خلک به خبر کې چې یو کوته وکړي او بس وروايي دلته برا پوسی په بالا معنی کې دا بار ټول اولیاء چې ناشتي یو ضروري اړان وړو پرانو اچلان سوکې هغه کې غافونه نشته ګورو مردار دې پلانو ته جنازه ده چټونه چاپ کړی دی کلو والا چټونه یو ورم ته نه ویل دی عمل کوو به قوم کې بجلی ګر مولای بیان که حکومت رانیه نو دا عوام د کمال علیان دي دغه نه وافر داوانا دا تاسو ته په خور خار کې